بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب مخارج الحروف ماشاءالله مخرجونه او تاسو د مخارج بحث په قاعده کې تفصیلا وي دلته صرف اشارات او بیا بیا به دا خبره کیږي چې تیر شوی او تیر شوی او تیر شوی ها چې کوم طالب یاد کړی هغه په پویږي په اشاره او چې کوم هغه ته نه یاد کړی نو ته به څه یاد هر کتاب کې د تجوید قواعد به تاسو ته بار بار ذکر کیږي چې بیا هم چاته یاد نشي دا ډېر افسوس کوي او هغه تفصیل له مخارج زنه کوم چې ما کړو د بصیره په خبرې کوم چې موږ نه دي کړی او د دې منظومه سره تعلق ساتي باقي تفصیل له مخارج هو د قران کریم د لستون کې د بارا اوله خبره څه شي دا اوله کومه مخارج دي چې دا او پیژنې دی او جن ناظم صرف سو ویلو په مقدمه کې اي يعلموا مخارج الحروف والصفات چې دای مخارج او صفات په پیژنې صفات کې تاسو لګیاي لازمه غیر متضاده او تمګ رسیدلی په قاعده کې د دې وجه نه د خطبې نه پس ناظم صاحب اول بحث د مخارج ذکر کو دا ابتدای په مخارج ذکر کا چې دا د ذات د حروف سره تعلق ساتي او باقی بابونه د صفات د حروف سره تعلق ساتي او ذات مقدمی په صفت نو ځکه دا باب څخه مقدم کو د نورو بابونو نه تر څو چې تعین د ذات نشي تر هغه پورې تعین د صفت ده بے معنی باب مخارج الحروف معنا دا هذا باب مخارج الحروف دا باب دی د مخارج د حروف یعنی داغه په بیان کې دی وی مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر معنا ادا د لفظي مخارج الحروف مخارج الحروف 17 واللسكي على الذي يختاره د هغه قول په بنا باندې چې غوړه کړه دی هغه لرا من هغه چا اختبر چې هغه دی مخارجو دا مخارج ازمایلی دي دا یې ذکرې دي پښتو کې موږ وایو دا مخارج چې کړې دي کتلې دي ها دې په هشوي دي دا لفظي معنا و او دینه مراد څوک دی من اختبر لکه خلیل سیف شو هغه دا نه دی ویلي موږ ویلو مخکې چې ولس دی دا هغه د کتاب نه داسې معلومیږي چې هغه دا خبره ذکر کړي دا تمهیدی شعر دی چې په دې کې ناظم سر د مخارج او تعداد ذکر وکړو قول مختار ذکر کو چې تعداد ولت او دا بهتر قول دی او اشارتن دا خبره موکا چې دا خبره غوړه د ټول تجوید والو په نس متفقون علیه نه ده بلکې په دې کې د علماو په منځ کې اختلاف دی د دیو جن موږ ته درته اغا صحیح قول ذکر کو چې ولستی غوره کوم غوره قول چې یادول لسو تاسو مخکې اوریدلی د غلیل ابن احمد نحوی بن زبانی ولستی دا قول د مکی بن ابي طالب هم دی ابو القاسم الهذلي هم دی ابو الحسن شريح هم دی او د سیبوي په نسبت شپارس امام شاطبي په نسبت مخارج شپارس او د امام فراب په نسوار لسو خدای وی چې دا ولستی ادا خبره چې دا ولستی ابو علی سینم ثابت کړي په خپل کتاب کې الله آل السنیه والو د ناظم په نسبانه د خلیل صاحب قول بهترو او جمهورم په دې نو د دې وجه نه د دغه قول غوړه کو نو د من نه مراد څوک دی باندې خبر هغه استاد د امام سیبوی دی چې هغه خلیل صاحب دی او تاسو بیا اصول د مخارج پنځوي دغه د دوباره ضرورت نشته بیا مخارج محققه مقدره مم پیجن دی او بیا د حرف تعریف مون پیجندل چې حرف څه ته ویل کیږي بیا حروف دوه قسم دي حروف اصلي او حروف فرعي نو دا غي ذکر تاسو له قاعده کې برازي او تاسو په قاعده کې لیکل شوی وضاحت خو دا غي نو کړي قاعده کې که چرته موږ په مخارجو کې مخکې تفصیل نه کړي نو دلته ډېر زیات تفصیل چونکه مخکې شوی نو ضرورت نشته اول مخرج درته د ذکر کوي او داغي نراوتون کې حروف ذکر کوي لفظي معنی ادا ده فالف الجوف د الف مخرج جوف الفم ده الف الجوف د الف مخرج جوف الفم ده دخل د نخاله سا و اختاها کذالک او د د هغه دوو مرګرو چې واوی ماده دی او یا ماده دی دا غي مخرج هم د غرنګي څه شه دی جوف الفم دی وهي وهي د خوشیر ده کنه وهي اولی درته د مخرج مقدر ذکر وکړو جوف الفم ځکه دا جوف الفم د خلی د نغالی زین ادا کی نو دا دا زله کټوله خلی راګیره کړی دا په منځلي د کل او کل مقدمي په جز دا ځکه مقدم بیا ورپسې د دې مخرج مقدر پسې مخارج محققه ذکر کړي او باخر کې بیا مخرج مقدر ذکر کړي حروف واختها معنا د شبيهتها د دې سره چې کوم دواړه مشابه دي المنح دا معنا کړي حروف مد المنح الفکریه والا ذکر کړي قدر الالف مد په پکې کې او يسمى المد الاصلي والذاتي والطبيعي ها المنح الفكري ولا مد اصلي طبيعي ذاتي تاسو پیژنې دا په هوا کې ختميږي ګوره اعتراضات المعلمه او شرح د جزري هغه وای وای ټول حروف چې دا برابر دي د خپل مخارج سره كل حرف مساو لمخرجه يعني سمره چې مخرج ته نو دمره حرف ته الا الحروف الماديه مگر حروف ماديه چې دي نو دا د خپل مخرج نه زیات دي د دې وجنا دا زیادت قبلی قلیل دی وی و انما نسب الى الجوف لان لانه اخر انقطاع مخرجهم ځکه جوف ته د خلی د نقالی زی ته منسوب شول چې دا اخیری د مخرج د ختمېدو ځای دی څه شي دی جوف ته للهواء تنتهي دي که هاي ګوره دی دا جوف وای حروف جوفیه ورته وای حروف مدیه ورته وای حروف هواییه وای دا اول دو نمونه دا اول نوم چې کوم دی دا د مخرج په اعتبار ورته وای جوفیه ځکه مخرج جوف دی يرحمك الله ادا دو نمونه چې باقی دي مدا او هوائیه نو دا د صفت په اعتبار ورته وایي دی وای الف متا او دغه دو مرګي نو اصل یې څو ګرځولو اصل یې څو ګرځولو الف اصل وګرځولو دا یو نوی چې یا ماده او داغت به مرګي یا واو ماده او داغت وای الف او داغت به مرګي اولی دا الف اصل وګرځولو د دریو وجه یو څه شی دی الف همیشه د پاره ماده ده په دنیا کې یو الف دی او ماده ده او واو کله ماده ای کله واویلینی کله وای متحرک یا کله ماده ای کله یایلینی کله یای متحرک نو دا تش ماده ده بل څه نه دی الف چینو ماده به چینو ماده به دا ځکه اصل شو بدلیږي نه زم دغه دیمه وجه دا ده الف په جوفیه او هواییه کې دوه کې اصل دی ځکه دا په هوا باندې ختمي او اعتماد په یو معلوم ځای باندې نه باقی واو یا چې کوم دي دې کې لغون د اعتماد پسې په جبای او په شونډو په واو کې لګ لګ اعتماد بیا می تو وایا نو نو لګ اعتماد شته یا وایا قل ای الف وایا با بانا پس الف ته دا واچو ګچو با د مد اندازه د الف نه لګول شي ته چې د تا توام مدو کا الک یو الف مدو کا الک دو الف مدو کا الف درې دا در لزنو ان چې یو واو مدو کا یو یا مدو د مد اندازه د دین له ګورې چې دا په منځلې د څه شي دی د یو میزان دی نو د دې وجنه دا اصل وګرځولو صحیح شو اوس دلته یو سوال دی دا مدح یو صفت ته نو دا مصنف دلته د صفت بیان لیکو مخارج کې وایي چې حروف مد للهواء تنتهي مد خو صفت ادا غو د مخارج بیان شروع شو دی ولي وایي چې دا یو حرف مد دی په دې کې په مد کې یې کنه پاو یادوي که سبق ته مو وګړي موږ ځوان سلام درنه پکې دا سوال راځي دا وختي چې وشو چې دا الف ته ماده د سو وجو نه وای ولي دې درې وجه نو بیا به ګلی کې ځان وای ها دا هغه سره جواب ټول چې جلی کې کنه تاسو چې لیکي نه لګو کار کې د دې ځان ته کاپی پیدا کړي د هر کتاب ځان ته نوټ کې سبا ودا چې زری ته پڑھاوي نه طالبانو ته ودا وینا پڑھاوي وا نو بیا به دې اردو شرح پیدا کړي او باغې بم نیم پوي کې نه اوس تیار الوازه غوښته وخوري دی لیکي لیکي خو بخا مخا لیکلو نه بغیر خو نه کیږي دې کتاب کې ما د سلورو شرحونه لیکل کړي دومره په ګرانه مې راجم کړي لکه وخت را نه غسته کنه دا چې به تم ځان کړای کنه هغه نه پس به بیا ته دې پوي کته وې زه به دا نه تم دی بس کال به دې زیاتو به لاړ شي په فایده ونه کړي دا اهمې خبرې دي حروف مدني ورته ولي وي دا خو د مد خو صفت ده دا خو د مخارج ذکر ده دا غینه جواب دا ده دا اگر چې صفت د مد خو چون کې دا صفت په منزله د ذات ده ځکه که دا صفت دا نشینو بالکل د حرف ذات په ختم شي مد په کېونو کو بالکل حرف مد دا ذات پاتې د دې وجنه ناظم صاحب سوکو د جوفیا او د هوایو سره پشانې د مدو ذکرم دلته وکړو حروف ماده او ته حروف لین هم ویل شي او حروف لین ته حروف ماده نشي ویل شي ها سوال داو دی وی حروف مد للهواء تنتهي دا حروف مد دي چې په هوا کې انتها ته رسي نو دا مد دی بکی ورته ولې وي مد خو صفت ته او خبره د مخارج شروع ده مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اقتبى فمخارج کې د صفات خبره څنګه شروع کړه صفات خبره په صفاتو کې کې چې صفات ها جهر و رخ و مستفل منفتح مصمته و ضد قل رسل روان جواب دا دی دلته مونږ د دې مت چې دا صفت دی د دې ذکر مزګه په مخارجو کې وکړو چې دا صفت خو په منځله د ذات ته ځکه کدا صفت ادا نشي نو ذات حروف متوبه ختم شي نو د دې وجه نه د دې ذکر نه لابودي وا او د دې ذکر لازمی کول پکارو موږ ځکه دا ذکر کوو ها دې کې یو سوال دی بل بل دا حروف مد چې کوم دي کنه الف مد وای مد یا مد د دې مخرج هم یو دی جوف الفم او تمام صفاتونه د درې واړو متحد دي یو شان دي نو بیا د دې درې واړو د یو بل نه تمیز په سره راځي صحیح ده ځکه دا درې حروف دي یو خونه ده نو علماو دا غي جواب داسې کړی چې د الف ماده او د واو ماده او د یاء ماده د دې دریو واړو تمیز دی او بل نه څنګه راځي الف کې تصعد ده پورتواله بلندی ده پیا کې تسفل ده کتواله پستی او واو د دوو په منځ کې ده الف او د یا په منځ کې واو ادا کیږي نو دا ما به هل امتیاز دغه سيزونه شو خدا توجیبه دا به توجیبه الکه چې مذهب د خلیل کا اختیار کړی کنه ځکه مذهب د خلیل کې څه شی دی د درې واړو مخرج سره جو دی الف مد واي مد او یای مد ځکه د فراو د سیوه په نسبانه په مخرج سره دا یو بل نه جدا دي دا لیک مخرج څه شه دي اقصا حلق د واو مخرج څه شه دي شونډې د یا مخرج څه شه دي جبا جبا بیا غوړو سوال نشته یان دا سوال په مذهب د خلیل راځي هر چې مذهب د جیبو د فراله فلا اشکال باقی چې کوم سوالونه عامګه نو قاعده په درس کې ذکر کړی دلته وای په الف الجوف و اختها څه الف ماده دا د جوف نه ادا کی و اختا اخت ورته و د دې اخت نه دا خبره معلومه شو اخت معنا موږ څوک دا غو دوه مرګري اخت اخت په عربی کې اصل کې دلو ګوره نخ کې مجه تاسو له یو ځای برابر غونډې لرګي په کار دي مونډای جوړوي مونډای نه نو تاسو دلته کې زنه پکې دی کنه سر نشي ټینګولې جزري ده اخت په عربی کې اصل کې خور ته وایي ها او بیا په معنا د مثل استعماليږي كلما دخلت امه لعنت اختها دلته چې دوی اخته دینه دا خبره معلومه شوه چې د دینه هغه واو او یا مراد دي چې ساکینه او مخکته یعنی اوس بس وکسوالو کې کنه چې ته او اختها او هغه دوه مرګري د دوه مرګري کې ته واو یا یادین واخو متحرک می هغه لینمی هغه مدمی دلته کې څنګه ته ماته فرض کې مدت اخلي نو ګوره چې دا وخت لپاره ځکه چې دا دوه مرګري نو مراد تینا هغه واو او یاد چې ساکني او مخکې هغه شان حرکتي کم چې موافقي د واو او یاد سره الف سره موافق الف فتحه ده نو د دوه مرګري هم داسې چې حرکت ما قبل موافقي نو د واو سره کوم موافق حرکت ته ضمه او د یا سره کې دا دوه کسرونه جوړه دا واو د دوه دوه مون او بیا چې وی چې حروف مدن نو غیشکال له ټول ختم شي بس مد دي نامې ته مراد دي نوري خبرې هغه مونږه په مخ کې کتابونو کې ذکر کړی دا یو مخرج ختم ته چې هغه ته وایي جوف الفم ورپسې مخرج شروع کیږي د څه د لسان څه ثم ثم قاعده غدا حلقه برای کنه بیا داسې برازي راځي اخر کې شفتین په خیشوم تر ورس بس ته دمر ډیر نه ها وصلی الله تعالی علی خیر